وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام زما عزتمندو الله جل جلاله د رمضان مبارک ټول میاشت چې دا دا د هر مسلمان لپاره یو رحمت او یو برکت را لګلې دی او د پار د عبادت او د غرګي د الله تعالی نه د دعا او د مغفرت طلب کولو په ټول کال کې دغه یو وخت الله تعالی مقرر ګرځولې دی د دې لپاره چې څوک زمانه دعا غواړي مغفرت غواړي بخشش غواړي دغه رنګ د خپل ګناهونو معافي غواړي چې هغه ته زما معافي وکم د سپهار وخت کې الله جل جلاله د بندا دعا قبلوي په هر وخت کې چې د الله تعالی نه څه دعا غواړي مغفرت غواړي الله تعالی بغیر د روزې نه هم مغفرت او بخشش کوي لیکن پروژه کې پر رمضان مبارک په دې میاشت کې الله جل جلاله رحمت ډېر زیات فراخه واسع او ډیر زیاتی په نسبت د نور ورځ باندې او بیا پر رمضان مبارک کې الله جل جلاله یو خاص شپه د مسلمان لپاره د څه ګرځولې ده چې دا غي فضیلت او دا غي مقام بیا ډیر زیات دی زګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت لپاره دا یو خصوصي سعادت او خوشقسمتي الله تعالی را لګلې ده ځکه یو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم د مخکینه امتونو د ډېر عمرونه چې کله نبی صلی الله علیه وسلم ته معلوم شو چې مخکنی امتونو کې دومره ډېر ډېر عمرونه وو 1500 اذر 1500 2000 کال عمر به وو نو جون کې نبی صلی الله علیه وسلم په ځل کې دا راغله چې کاش زما د امتو هم دغه رنګ ډېر عمرونه وي د دې لپاره چې دیو باغې کې الله تعالی د نبی صلی الله علیه وسلم دا خوشنودې د پاره د نبی صلی الله علیه وسلم دا خوشالولو د پاره الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته د ليله القدر عظمت او فضیلت مقام ولورکو زکایو حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله سلام ته د بنی اسرائیلو د یو سلورو کسانو د ته تذکره وشو چې هغه د اتیاو کالو پورې د الله تعالی د څخه بندگی کړو چې یو لمح هم د الله مخالفت نه وکړي په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم اے تعجب اختیار کو چې اتیا کاله عبادت کول په دې کې علم هم چې کوم ډېر مخالفت نه کول او هم انبیا د بنی اسرائیل عام خلق نه وو بعض مفسرین او محدثین ذکر کړی چې ایوب علیه السلام زکریا علیہ الصلوۃ والسلام حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام او یوشع ابن نون علیہ السلام دوی د اتیا کال پر د الله تعالی د بندګی کړو چې یو لمحه د الله تعالی د عبادت او د الله تعالی د بندګی نه د الله تعالی د مرزه نه مخالفت نه وکړي نو نبی رسول الله د دینه تعجب وکړو په دیو ځبانه رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی جبرئیل علیه السلام راولې غلو او د ليله القدر او فضیلت او مقام د پار سورته سورۃ القدر نازل شو چې مخکنی خلکو به اتیا کال عبادت بندگی کوله ورځ شپې او استا امت د پاره مې یو شپه ګرځول دا چې یو شپه د الله تعالی عبادت بندگیو کې نو د درو اتیا او کال نه زیات چې کم دی د عبادت او د مقام او د مرتبه ثواب به ورکو زکات ليله القدر تا ان قران کریم کې په قدر ویل شي شپه د قدر ویل شي دا کله سوره قتل القدر کې الله تعالی فرمایي د قران متعلق الله تعالی فرمایي یا حتا مطلع الفجر الله تعالی فرمایا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان انزلناه یقینا نازل کړل موږ دې قران لره په ليله القدر په شپه د قدر کې ان دا قران می نازل کړل په شپه د قدر کې لیکن تا د معلومات دا تا ته پته ده چې قدر دا شپه کم یو ده د عزت او د احترام دا شپه کم یو ده ان لا سمره قدر والا ده سمره مقام او مرتبه والا ده دې پات پد تا ته نشته ده نبی رسول الله سلام ليله القدر خير من الف شهر د شپه د قدر چې دا د ليله القدر شپه چې دا غره ده من الفشارن د زرو میاشتونه د ليله القدر دا یو شپه چې دا دا په تر د غره ده د زرو میاشتونه د زرو میاشتونه ته لپاسه دریا تیا کال عمر جوړي یو خدا یعنی دا عام خلق وینا دا او دلته الله تعالی په خپل فرمایي رب العالمین چې دل بزد یو شپه مې ول ورکړی دا کته په یو شپه کې د الله تعالی عبادت او د الله تعالی بندگی وکړه دا محدثینو ذکر کړی دا مانم نه چې ټول شپه د ما سوتن سهار پورې بندگی وکړي خو مانا دا د پدیش په کې سو پاسې دو د الله تعالی عبادت او د الله تعالی بندگی وکړه د الله تعالی نه دعا او خپل د الله تعالی نه مغفرت او بخشش او خپل د خپل ګناونو یا د دنیا او د غرنګ د دین د پاره د جکم یعنی جائز سوال او د غرنګ دعا واغه د وکړه الله تعالی د دعا قبلوي الله تعالی د دې عبادت په جبان دی تل پاس درې واسیو کال او عبادت ثواب به ول ورکوي لکه سره پاس درې اتیا اتیا کال انسان ټول عمر چې ډېر عمر یې عمر وي په دې کې انسان ان ټول عمر بندګی نشي کولای عبادت نشي کولای په دیو جل تعالی فرمایي استا په امت باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فضل او رحم وکړو د بن اسرائیل د انبیاء علیه السلام چې هغه بیا تیا کړه د الله تعالی عبادت او بندگی کوله او انبیاء او معصوم د ګناهونو ځکه بندگی کوله شو استاد او بد لپاره یو شپه مقرر کړی دا کپ دیو شپه کې چا عبادت او چا بندگی وکړه نو طلب چې کم دې د سر پاسه دا درې اتیو کال عبادت ثواب او عمر کو مرتبه مقام ور کوه او په خپل الله تعالی فرمایي چې دا شپه چې کوم د برکت او سلامتی والا ده سلام هي حتا مطلع الفجر دا شپه سلامتی والا ده او تغرنګي د الله تعالی تر طرف نه په دې ټول شپه کې چې کوم د رحم او په انسانانو باندې نازلېږي تر دې پورې مطلع الفجر چې صبر او خېږي مر سبا راوخی چې څنګه انسان روزه بندوي د دې ټیمه پورې دا ټول شپه جدا په دې کې د الله تعالی رحمت او د الله تعالی فضل انسان باندې وريږي چې کله د عبادت او بندګي کوي او د دې متعلق بیا محدثینو ذکر کړی چې راش په کله دا لکه دون لوی مقام او فضیلت دی دا عائشہ رضی الله تعالی عنها نه منقول دي او فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل تحروا لا تحروا ليله القدر تاسو له ټويش په ليله القدر او ګورېش په ليله القدر په کم وختونو کې فل وتر من العشر الاواخر پاتا خوشبو کې د اخر لس شپو نه ان رمضان مبارک اخر لس شپې چې کم دی باغ کې متا شپې یو اجتماع د اجتماع پنځ اجتماع وشتمه یو کم دیر شمه د دتا شپې ویل کی په دې کې تاسو چې کم دینو دا اولټ وای د رمضان نه لکه باجی مهندسینو ذکر کړی دی ليله القدر شپه چې د یواز رمضان کې نه ده بلکې دا په ټول کال کې یو شپه راځي لیکن دا قول چې کوم د محدثینو ذکر کړی دا ضعیف دی ځکه سره احادیث د باب کې موجود دي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو چې کوم دی ابن عباس رضی الله تعالی عنہ منقول دی فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تاسو رمضان مبارک په اخري لس شپو کې په یو کم در شمه کې وشتمه کې د غرنګ په وشتمه الاخري په تا خوشبو کې د رمضان مبارک د لس ورځو کې د ليله القدر ان ځان له پدې کې چې کوم ليله القدر او ګوره منه دا پدې کې عبادت کوي عبادت خو ټول روزه کې انسان کوي او نبی رسول الله سلام فرمایي تاسو په دې له سورو کې ډېر عبادت کوي د الله تعالی په دې له سورو کې به کوم نه خاص کر پاتا فورز کې ایو د له سورو اهتمام د محدثینو ذکر کړی د دې وجه نه چې دا رمضان مبارک په میاشت کې ان د خلکو حساب چې کوم نه مخکې ورسته وي د چا په حساب یو اجتماعي په بل نه په بل چا په حساب چې کوم د اجتماعي مخکې ورسته یو څه کال باندې نو مقصد دا دی چې بیا چې کوم دې په لاسو ټول شپو لاسو شپو کې وګورئ که هر شپه چې کوم د رمضان مبارک کې په دې لاسو کې په دې تا په شپو کې د شب قدر شپه وا ليله القدر شپه وا مزاغه ثواب او مقام به تاسو حاصل کړئ یو خلک برات متعلق شوی مراد چې دا شوق قدر دی او د پښتو نوم د شوق قدر آی چې کوم دی محدثینو ذکر کړی په هغه کې چې کوم دی سندن شرعا چې کوم دی هغه خبر او هغه عبادت په کې نشته دا کوم چې خلک کې دار واجبونه پای کې یو څه چې کوم د نقل د شریعت کې باغ محدثینو کلام کړی دی چې روزه نیول باغ کې چې کوم د شوق شوق قدر کې د دې متعلق چې کوم د محدثینو بعض احادیث ذکر کړی دي او بیا د کلام کړ چې دا حدیث سندن ضعیف دی د دې نه علاوه نور چې کم خلک په کله خبرې کوي چې ښه خوراک او ټول کال وخه خوراک کې کنه به دا تجربه تن ثابت ده چې ښه خوراک په دغه کړو کو ټول کال بیا نه کې خوراک مزه دا ټول او صفات دي او ليله القدر چې کوم دی الله تعالی او تاسو قدر شپه ویل ده په دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په اخر له سشتو کې تاسو هوګه ان عبادت او بندگی د الله تعالی ډیر کوي تاسو په ليله القدر سره داغه مرتبه او داغه مقام فضیلت به تاسو حاصل کړئ لکه بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم په دې اخیری له سورته کې با دا عشر د الله ترنهان منقول دي چې د ليله القدر د مقام او د مرتبه د حاصلولو لپاره ا فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی صلی الله علیه وسلم او عادت مبارک د نبی اسلام داو اذا دخل العشر شد مزره واحيا ليله وايقظ اهله چې کله به رمضان مبارک اخري لس شپې راغلي نبی صلی الله علیه وسلم بخپل لنګ چې کوم دغه مضبوط کو معنی دا چې عبادت د پاره به ودرېدلو و اي او احيا ليله شپه بيرونه ولا شپه بيرونه ولا د عبادت د پاره ټول شپه به الله تعالی عبادت او د الله بندگی کوله و اي قضا اهله او خپل اهل به چې کوم دغه ترغیب ورکو چې تاسو د الله عبادت او بندگی کوئ د دې لپاره چې د رمضان د ليله القدر دا مرتبه او د دې د مقام چې کوم د تاسو حاصل کړي بل حدیث کې راځي نبی رسول الله سلام فرمایي چې کله تاسو نه باخره له شو د شپو کې عبادت کوئ یا تاسو غالب ګمان دا وي چې په دې شپه شپه کم دا دا د ليله القدر شپه ده ځکه چې دا معلومات دا غنه شي کې دا تعلق د غیب سره تعلق لري ځکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم د دې معین ورځ نه خو دلې چې په پلانې ورځ باندې دا ایو حدیث کې راځي د عباده بن سامت رضی الله تعالی عنہ نه منقول دي دا فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ مسجد نبوي ته د شپې راووتلو د دې لپاره د الله تعالی طرف نو تامر او حکم چې جبرئیل صلی الله علیه وسلم برازي او تاسو په ليله القدر د شپې اشپه د توګه چې دا په کم شپه باندې دا مرتبه او مقام حاصلې نو کله نبی صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي تراغه ګوري چې پای کې دوه کسان دي نبی صلی الله علیه وسلم ناس عبادت پکې کوي او دوه کسان پکې د مدینه دوه کسان نور راغلي دا غوډي ور سره شور کو په جمعات کې نو نبی صلی الله علیه وسلم نه علم پر تکړه شو او نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایل چې کې دې چې الله تعالی په دې کې چې کوم د حکمت وي دا به موږ استاد لپاره د خیر ذریعہ وي مقصد دا دی په جمعات کې خبره کول دومره لوی عظیم ګناه ده او د دنیا خبره کول په جمعات کې دونه نقصان دي چې د دوه صحابه د خبره کول د وجنه موږ استاد شان خبره نه کولای غو او دوه کسانو حدیث کې راځي په خپل کې خبره وکړي چې دا غي आवाज نبی رسول الله سلام اوریدلو نو دا غي د وجه نه الله تعالی چې کم دی دا ليله القدر غي شپه غي علم چې کم معین کېدل وغه الله تعالی پورته کړه او تاسو کار کړل خلک غلې ناس په جواب کې او یو سړی د بل نه تاسو کوی دا دا څه خبره یو ټول بلنګي دا مفایل یو سړی ته ضرورت خبره وکړه جوړ کړه نور څه ضرورت دی بل ځکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په جمعه ته په مسجد کې د دنیا خبره کول چې د انسان نه کې به سيزي لکه څنګه چې انسان اوج لرګې په اور کې کې بدل شغل شوی څنګه اوج لرګې په اور کې کې بدل شغل شوی نو دغه رنګ چې کوم دی دا په جمعات کې په مسجد کې خبره کول دا د انسان نه کې سيزي ختموي مقصد دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د شب قدر او د غرنګي د ليله القدر ډېر لوی فضیلت مو مقام دا غي ذکر کړی دی او داغه نبی صلی الله علیه وسلم ډېر ثواب ذکر کړی دی نو په کار دا چې موږ تاسو په اخیری له صورت کې په اهتمام سره چې کوم دی موږ تاسو سره څه ټیم کې د الله تعالی عبادت بندګي او د الله نه معافي مغفرت بخشش وغواړو او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا دعا پکې کوي چې کله تاسو یقین دی چې دا شپه د ليله القدر لنډ دعا نه درې تم خو الله اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو ان الله تدیر معافی کون کې بخنه کون کې فاف عنا نو موږ تماسیو کې مغفرت کې بخششو کې اعلان دعا نبی اسلام کو دل جهار انسان د کول شي ویل شي اللهم انك عفو ان الله تبخشش کون کې تمافی کون کې فاف عنا نو معافیو کې موږ ان دا دعا دې زکی په ليله القدر کې دا دا دعا دې چې کوم نه روزانه لولي او باز خلک وایي زستا ليله القدر چې کوم په ما باندې پیښ شو دا ټول ونه چې کوم دا ولته وسره کوي او سکه حقته او جړې پروي د دې ثبوت په شریعت کې نشته دی دا چې ځان نه خبره جوړ کړل چې هر څه چې کوم الټ کیږي الټ کیږي نه نظام الله فرمایي ایو نه کنه نبی صلی الله علیه وسلم د ليله القدر ذکر کړی د په حدیث کې چې په کوم شپه باندې ليله القدر وي په اخر لس شپو کې په هغه ورځ کې کله سهار نور راخي جو اسمان شین او نور بالکل ان کمزور وي اسمان بشین خو نور کمزور وي شواګانې بالکل کمزوري لکه وریځو په شان دی دا صدا نخ او علامه نور نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو په دې اخیری له شپو کې تلاش کې په هر شپه کې دی د دې لپاره چې الله نخپل مغفرت او دغه رنګ د بخشش د الله په نسبت د مغفرت او د بخشش ذریعہ وګرځوي د ځان لپاره ځکه نبی صلی الله علیه وسلم د رمضان مبارک د ختمېدو په وجب ان اعوذ الحديث د نبی صلی الله علیه وسلم ا درې خبرې کړې یو پکې دا ده خیریم کړې دا الله د طرف نه خبرې خبرې لګراغلې یو خبر دا ده چې کم انسان چې په دنیا کې رمضان مبارک چې کم د روزه په د باندې تیر شو نبی صلی الله علیه وسلم د منبر په یو پوره باندې خپل کې خو امين په دې پوره باندې خپل کې خو بیا یو امين درې مې پوره باندې خپل کې خو بیا یو امين بیا به کې ناسو ورسره صحابه د بوزو کې الله رسول صلی الله علیه وسلم تایو تاسو نن یو ناشنا عمل اختیار کو چې مخکې مجدد عمل نه وکړي دا دې خبره تاسو تر نو کو نبی رسول الله سلام ته فرمایل چې کله ما د منبر پاوله پوره خپل کې خود لږ چې ویل سات اسلام په دغه وخت کې ما تراغه او دای ما ته وې دا دعا یو کړه خیره وکړلې او ما ته وې چې ته پیامل وې دا د الله د طرف نه وي چې هغه انسان چې د رمضان مبارک روزه پاغه باندې تیر شي او د مغفرت او بخشش نه شي من الله دې تبا کی ما وې امين یا هغه انسان چې داغه مور او پلار دوانه یا یو ژوند دی او د هغه د خدمت په وجه باندې جنت ته لاړ نشي الله دې دې تبا کې مو امين دریم هغه انسان چې داغه د مخې استانو ملوستل شي او د صلی الله علیه وسلم نو ویلې تباشي مقصد دا دی لکه څنګه محدثین ذکر کړی دی چې کلم یو درس وی یو تقریر وی یو مجلس وی په مجلس او په درس او په تقریر کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم واغستل شي نو ټول سامعینو باندې چې څومره خلک دم نبی صلی الله علیه وسلم نوم په خپل غوګونو باندې واوري دا ټولو د پاره یو ځل په مجلس کې صلی الله علیه وسلم ویل دا چې کوم دی واجب دی کله ونه ویل دا د قران او سنت غوڼه مخالفت کوونکی ورزیدل اج بیا بیا د نبی صلی الله علیه وسلم نوم ذکر کی او که بیا بیا وای نو دا چې کنه مستحب ده خبره ده چې په هر کلم چې د نبی صلی الله علیه وسلم نوم راوړي نو صلی الله علیه وسلم لاندې ور سره وای مقصد دا ده اهمه مسله ده چې نبی له صلوات و سلام نوم واغسو سره سوق صلی الله علیه وسلم او نوې نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دې تباشي دغه درود له خپل یو مستقل باب د په حدیث کې چې یو ځل سوق نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما باندې درود وایي الله پاک باندې لس رحمتونه را لېږي لیکن داغه متعلق محدثینو ذکر کړی چې کم درودونه په قران او سورۃ په دا حکم قرآنی د ذکر الله فرمایي چې صلو علیه وسلم او تسلیما تاسو نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي په درود او سلام لګلو سره صحابه ته بوسو بسنګ درود وایو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې وجه اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد د درود ابراهیمي ویل کې کوم د مانځه کې لوستل کې دا وته وکړو د دې نه علاوه بخاری مسلم ترمذی نور کې ډېر مختلف الفاظ دا درود راغلي وي یا پکار جهاري او جوی خطرون آسان درود چې کوم دی دا مانځه دا ذکر چې دا هر چاته یاد دی او ټولو کې اعلی او افضل هم دی او دا غره چې کوم کم درود نبی رسول الله سلام د ځان د پاره ویل نه دی کم الفاظ ویل نه دی درود چې کوم دا محدثین ذکر کړي سلف او صالحین نه نقل دي دې ته توقیفي ویل کېږي دا یو څه چې توقف په دې کې وخت توقف پکار دی معنی توقف دې ته وایي چې اوس څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل وي په کوم الفاظ سره په اقل الفاظ باندې وایي او دې نو رستا یعنی په پښتو د غرنګي نبی صلی الله علیه وسلم دا ویل شي چې تاسو څنګه وایي ځان لوي ځکه اهل عربو او دې څونه په خپل وته خو په دې طریقې وایي په دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم د پاره درود ویل چې کوم د یو عظیم اجر او د غرنګي د نبی صلی الله علیه وسلم سره د محبت نه خلا دا په اسلام کې جدا مستقل یو رکن دی یو مستقل حکم دی خو د ځان نه درود جوړول دام چې کوم دی او ګناه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم د تاغه نه وي او د نبی صلی الله علیه وسلم ویل شوی درود د کمزور ښکاری او نور خلکو باندې چا کړی چې دا وایي دا بکیږي دا بکیږي دا بکیږي درود کېدو د پاره نه دا یو مستقل حکم قرآني دی او نبی اسلام څنګه ویل دا قصې وایا درود ویلو کې اختلاف نشته او په دې کې اختلاف کله کوي چې څنګه دی او څنګه به نه وي وا قواعد چې کوم نبی اسلام خپل خپل مبارک ویلي نور ویلو ته ضرورت دی بل چا خپل څه دی نبی اسلام د خپل مبارک نه کمال فاضل پای کې څومره برکات وي نور چې کوم دی نور درونو ویل چې کوم دی چې کوم قران او سنت کې نه حدیث نه نقل نه هغه جایز نه دی په دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم هغه انسان ته خیره کړی دی چې کوم انسان باندې روزه تیرې شو د مغفرت او بخشش ونه شي په دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم با ته حدیث کې ذکر شو چې اخر لسره د بشورو شوی نو نبی صلی الله علیه وسلم خپل هغه لم چې کوم دغه مضبوط کو باندې عبادت او بندگی د الله تعالی شروع کړل او دغه کې آی قضا احیا لیل او خپل غشپه به کوم درونه ول د عبادت او د بندګۍ لپاره نشپه د څه د پاره ول د عبادت بندګۍ لپاره ډول سيزونه خپل کوي وری به خیر دی بعد به کوي به خیر ده دونه سختي ور سره مکوي الله بل روزه خو دې ختم کړه جو تور دې شو جو تور دې ورځ د ماس پکې پورو ټول شپه دې کوم دې آی قضا اهنو احیا لیل و نبی اسلام شپه سره لپاره رونه ولا عبادت بندگی لپاره رونه ولا او موږ تاسو د سره لپاره ورو کرکټ او د لړو لپاره لړو لړو لړو بڑو چې کوم دی د دې د کوم دی په عربی کې چې کوم دی شیر او بادشاہ او لړو چې کوم دی د دې متعلق نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حرام دی لوی دی او چا چې دا وکړل کده چې خپل لاسونه د خنزیر په غوینه کې چې کوم دی لاس کړ خلکو دا معمولی خبر ده پیغمبر اسلام څنګه وایي سره معمولی خبر ده نو مقصد دا دی چې ټول شپه د کوم لړډو کرکټ کول او ورځ کې کوم د کېدل ما سخن نماز د ما سوتنه په ګورځیا د الله ذکر نه کول د کرکټ ذکر کول په دې سره غوډر ژوندۍ تبا شو روزه به ختم شو څنګه به څنګه کوم نبی رسول الله کوم شپه عبادت بندگی کول او څنګه کوم لوي دا چې کوم تبا کیږي نه مقصد دا دی چې دا د روزه د هيئت او کیفیت څخه نه لګم غوتاو چې کوم شروع کړي دا خو بالکل د اسلام او د ایمان نه سره الټه روان دي په دې وجه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د آخرت د سره دې چې کوي دا تاسو لپاره د څه دی د ليله القدر په دې کې تاسو ليله القدر تلاش کې عبادت بندګي بندګي پکې د شپې وکړي د شپې د الله ذکر وکړي تلاوت وکړي او دغه رنګ تهجد او وضو کې نور ذکر اذکار وکړي او دغه رنګ کلام نه د خاموشه سره کې نه د ګنا نه خو بچي او دغه رنګي د الله عبادت او بندګي وکړه نو تاسو سبدا مقام حاصل شي او دویم چې کوم دی هغه اعتکاف دی چې په اخري له سورو کې نبی رسول سلام ان سنت اعتکاف او اخري له سورو کې اعتکاف کول دا سنت طریقه ده او نبی رسول سلام فرمایي په هر محله کې چې کوم دی یو تن کې ناستل د محله والو صدا ذمہ واري ده په ټول محله کې یو سړی اعتکاف ته کېنه ناسو دا فرض کفایه دا ټول محله خلک چې کوم د ګناګار پاتې شي او چې یو سړی کې ناستو نو باقي خلک چې کم دی د ګناه نه بچ شو نور هر څومره کې ناستې شي دوا درې څلور پنځه داس هر څومره کې خطو کې نه دا غیر پر چې کم دی خپل شرایط دي چې جماعت نه بهر بنوځي بغیر د عذر شرعي نه او جماعت کې چې کم دی او خاص مقام کې بکینی دا غنه به چې کم دی نو بغیر د ضرورت عذر شرعي نه چې کم دی نه د دنیا خبره به هم نه کوي بلکل د خبرو روزه کوي هم نه چې چا د خې خبره جواب هم نه ورکوي لیکن دې دا جائز خبرې چې کوم دي دنیا خبره هغه باندې کوم دي په اعتکاف په دوران کې نه کوي صرف او صرف د الله عبادت وکړي موږ دغه رنګ ذکر تلاوت او دغه رنګ دعا او استغفار او کلمه او ذکر په دې کې خپل ژوندۍ تیري او د ضرورت خبره به کوم دي کول شي دغه د ضرورت د دنیا خبره باندې کوي الله تعالی دې موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي او اخر دعوانا